قال دبوي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اولیګ منګ له رسول الله مع خالد ابن الولید سره د خالد ابن ولید ال الیمن یمن ته براسه وی منګ ملګری او صحابه حضرت خالد زمنګ امیر مقرر کو او منګ یمن ته ولیګلو بیا یمن کې د نجران علاقې ته دی ولیګلو قال براوی ثم باس علی او به اولیګ یمن ته علی بعد ذالک پس د دینا مکانه په زیداغه یا حضرت خالد لیګلو چې هغه خپل کار پوره کو نو هغه ته جواب وکړ چې ته واپس راشه او واپس را روانو خالد ته وی ته ورشه نو په لار کې سره دواړه ملاویدل فقال رسول پاک وی حضرت خالد دغه علی ته فقال رسول الله او علی ته چې مور چې کله ته د پلار کې د حضرت خالد سره ملاو شي نو څه چل به وکي مور اصحاب خالد حکم وکا امر وکا ملګرو د خالد ته د سشي چې من شاء امنهم د چا چې خوخه وشي پاغوي کې ايو عقبه چې هغه واپس لاړ شي معک تا سره نو فلیعقب هغه دی واپس لاړ شي اجازه وته ورکه ومن شاء او د چا چې خوخی نو فلیقبل هغه دی راشي مدینه ته دا دغه ما وی حضرت خالد واپس راغوښته حضرت علی ته وی ته لاړ شه نو ما وی سره دا دواړه لار کې ملاویدل نو علی ته وی چې ته د خالد سره ملاو شې نو د خالد مرګرو ته وایا چې ستاسو خوخه که څوک ما سره واپس بیا یمن ته ځي یو خو د یمن نه را روانو که واپس ما سره ځي ام خوخه او که واپس ناراضه مدینه ته ځي ام خوخه یا دا پوه شي ها حضرت برا وی زم په دغه پیله ډله کې وم چې حضرت علی را لمخې لراغی چې هغه دا خبره وکړي نو ما وتوی چې علی صاحب زده سره واپس زم نو یو به یو روپۍ وه بل به دوه روپۍ وي یو به داسې وه چې هغه به څلوېښت روپۍ وي هغې ته به یې اوقیه وي مونږ به چې واړو هغه به وو که نه پیسه او ټکا او پیسه او انا او دوانیزه او څلورانیزه ده نو فغنمتو ما غنیمت حاصل کا اواقن اوقیه زوات عددن چې هغه خاوند د شمار وي دا خلک دوه ځای کې استعمالی کله چې خلک د شي کثرت بیانوي هم وایي ذوات عدد چې دا اوقیه خاوندان د ډیر شمار وي زوات عدد چې دا اوقیه خاوندان د ډیر شمار وي یعنی ډیر اوقیه وي دا سم کیږي او دا په معنا د کم سره استعمالیږي زوات عدد نه لکه دومره نه وي پشمار وي موږ پښتو کې یو لکه پشمار کسان دي حدثني محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا علي بن سويد بن منجوب عن عبد الله بن بريده عن ابيه قال حضرت عبد الله د خپل والد محترم حضرت بریده نه روایت کوي د تخلق وی لاندې لیکي بریده ابن حسیب دا صحابي دی قال دی وی باس النبی صلی الله علیه وسلم اولیګ رسول الله صلی الله علیه وسلم خال علیا حضرت علی الى خالد خالد تا خالد را واپس کو دی اولیګ یا دا بل واقع ده دا خالد واپس نه دی راغلی دالته خالد سارو جنگ شوی دی خالد جنگ کړی دی غنیمت هغه حاصل کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی ولېږه چې تلار شه او هغه خمس تواله او هغه خمس تقسیم کا نو ولېږه پیغمبر علی السلام علی الی خالد خالد تا خالد مخکې لېږلو ما وی جهاد مو شو غنیمتونه حاصل شو د سلو لګو ليقبض الخمس د دې د پاره چې علي اولګي او قبضه کی راوالی هغه خمس د غنیمت چې کم پنځم حصہ نه و تاسو ویلو کنه چې جهاد وشي او غنیمت ملو شي سو ځای کوي وي سلور سلو پنځه سلوري سیبه مجاهد ته ورکه او دا یو حساب حکومت والی لیقبض چې قبض کی الخمس خمس خدا بریده نه دی دی وی په دغه سفر کې ما د حضرت علی یو کار ولیده چې هغه کار مې ولید نو زه ته سخت خپه شوم ورسره مې نالګي شوه هغه دا و چې کله خمس راواغشتو خمس نو په دې خمس کې خود د میسه کېده نو هغه خمس د تقسیم کو رسول الله وته ویلو چې تقسیم وکړه چې تقسیم وکړه نو دې کې یو وینځه و هغه وینځه د قبضه کړه د واغشته وی دا زما شو چې قبضه کړه چې شپه تیر شو چې سار حضرت علی روت اغلام بلیو بریده وای چې ما اولیدنو زما وسره سخت روانه شوه چې الکه ته رسول الله را لېږلې د خمس د قبضه کولو د پاره چې دا تقسیم کا نو تا پکې د سر نه دا دغه ولې واغشته دا وینځه دی ولې واغشته او چې بیا دی واغشته نو بیا ته وسره ملو ولې شوې دا سخت بغض مې وسره نو دی وی وکنتو بریده وی وکنتو ابغزو او ما بغض کو علی اند علی سره الکه دا علی سره دی بغض ولی او دا خو ډیره لوی هستی ده نو ګوره دلته مجیبه وایي وایي بغض مې ورسره ځکه و چې وقد اختصل هغه غسل کړی نو خلک غسل هسې کوي دی چې ما وی هغه وینځی واغشته خپل حصه کې چې ویغشتله نو چې شپه تیره شوه نو سارې لامبلیو سړی سره چې خپله ښځه او سار ولامبي خو مطلب دا دی چې څه شوي دي که نه نو ما وی چې وینځه دی واغشته دا دی ولی واغشته او دا بیا وسره ملاو ولی شوی وقد اختصل هغه غسل کړو دلته یو سوال لی لکه دی بریده وی چې علی د خمس نه دا وینځه ولی واغشته نو دا غي جواب رستو را روان دی د دې خمس کې د دم حصہ کېده او د دې نه زیاته حصہ کېده لکه د یو سړی په یو شي کې دوه غویان کیږي او د دوو په ځای باندې یو والی نو د د ډیر شی کې د خود د یو وینځه واغشته دا ولقب اغشتل جایزو دلته یو بل سوال دی هدایو استاد هم دا مسله کړې ده چې کله د کافرو نه تاسو یو قیدی وینځ راوسته نو تاله دا جایز نه لري چې د هغې سره ملاو شي تر دې پورې چې یو حیز نی راغلی یو حیز به ورته ګوري دی ته استبرا وي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ استبرا و نکړه نن یې واغشته او بیګا وسره میلاو شو دا ولی دا غي جواب تاسو حشه کړی دی خلک استبرال کوي چې وینځ یو خزه یو چاته وادي شوی وي نو بیا اغل ته استبرا کوي او چې یو جنې پیغلی چاته وادي شوی ني او هغه تاسو په کافرونو راوستله هغه کې ریاض دغه نشته دی نه لکه خلکو باندې تقسیموي نو د ده پکې برخه نشته او بل دا دی چې بیا وسره ملو شو فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم کله چې مونږ رالو پیغمبر علیه السلام ته نو ذکرت ذلك له ما ذکر کړه دا مسله غته چې حضرت خالد دا کار وکړ فقال نو هغه راته ووی یا بریدتو ای بریده زما خیال دی چې د علی سره ستا ډیر بغض دی اتبغض علی آیا تبغض کې د علی سره دشمنی کې فقلت ما وتوی نعم او قال پیغمبر علیه السلام وی لا تبغضه بغض سره مکوا وی ما وتوی ځکه مې وسره نه لګی دا چې د خمس نه د ولې دغه واغشته وینځه نو فمرسته متسوی فإن له یقینا دی د دې علی د پاره فل خمس په دغه خمس کې اکثر زیات من ذالک د دینه که صحیح تقسیم کې نو د دې نه د ده برخه زیاته کیږي هلکه تاسو وګورئ تاسو ته څونه شی میلاو شوی دی او ده ته څونه شی میلاو شوی دی د ده شیخ خو ستاسو نه دغه دی کم دی حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن الكعكاء بن الشبرمة قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن بن أبي النعم قال سمعت أبا سيد الخدري يقول ابو سعید خدری وی باسا علی صاحب تلی دی یمن تا باسا علی ابن ابی طالب راولیگ علی حضرت علی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله تا من الیمن دا یمن نه علی صاحب یمن ته تلو او د یمن نه رسول الله ته راولېږه هلکه څه شی ورته راولېږه بزهیبتن داسې یو معمولی حصه لږه غوندې حصه د سرو بزهیبتن لږه غوندې حصه د سرو اسې لږ غوندې سرې رسول الله ته راولېږله تاسو هدايه کې ویلو کنه قرض دغه ته وي پټک دا یو ونه ده دا غونه پټه کې خلک راوالي ټوټي ټوټي کی نو بیا پاغه باندې رنگ دغه لور کوي سرمنې لا نو دا د سرو دا حصے و تراولې غلا فی ادیمن پسرمن کې مقروزن چې هغې ته رنګ ورکړی شوی و دغه سرمنې ته په پټک باندې رنګ ورکړی شوی و خیسته سرمن و په دې سرمن کې دا د سونې دا لږه غوندې حصه ایښې وه او راویې لېږله واجبه کارو مونږ خو نه دی لیدلی خلک وایي چې په کان کې سونه روزي که نه نو د په کان کې چې سونه روزي نو د دې ځمکې دا شګې مګې دا و په نښتي نو بیا زرګر ماما په خپل بټۍ کې واشي نو په هغې کې بیا دغه کی صفا کې هغه شګې مګې تې لرې کی نو دی وایي هغه سره چې ورته رالیږل او ما هغسې شاړ پاړو هغه د کان چې کومې شګې مګې یا یو شی بل شی و پرې نښتی و او پرې همداسې و لم تحصل چې هغه نو صفا شوي من ترابها د خپل خاورې نه یا د خیال لري کان کې چې ماوي سونه ومومې یا چاندي ومومې هغې پورې هغه خپله خاوره او شګې هغه ګډ وړي وسره ها لم تحصل چې دا سونه دا نه وصفا شوی من ترابها د خپل خاورینا چې دا راولېږل شو قال راوی وی ابو سعید فقسمها رسول الله دغه سونه تقسیم کړه بین اربعه نفر په منځ د سلورو کسانو کې بین اربعه نفر په منځ د سلورو کسانو کې دا یو څو د علاقې سردارانو دا غوی د بلدولو د پاره رسول الله دوی لور کړه هغه سلور کسان سوکو بین عین ابن بدر په منځ د عین ابن بدر کې یو داو دا بنی فزاره قبیله به وته ویله د غطفان قبیله یو حصہ د بنی فزاره د هغه مشرو ریاض دته خلق وی عینه ابن حسن خا خدا دی عینه ابن حسن ابن حذیف ابن بدر د د نیکه پلار دی نو نسبت ورته کړی دا بدر د د نیکه پلار دی یو عینه ابن بدر هغه ته ورکو و اقرا ابن حابس او بل اقرا ابن حابس ته ورکو دام باندچی سردارو د دیهاتو سردارو دلی ورک وزید الخیل او بل ورک زید خیل لا دا یو بل سردارو زید خیل د باسونه ساتل او دا بهترین اسونه دی د اسونو دا ساتلو ډیر شوقي وو نو خپل قوم به دته دغه وی زید خیل زید چې هغه د اسونو زید دی چې رسول الله تراغي ورته وی الکه ستاسو نوم دی وی حضرت ما ته خپل قوم زید خیل وی نو رسول الله ورته وی انت زید خیرن خیل مو وایه مړه خیر وایه زید خیر هغه ول نامه زید خیر کړه نو یوی عینه تا ورکو یوی اقرا تا ورکو بل زید خیل تا ورکو والرابع او سلورم چیو نو د راوی شک دی اما علقمه یا خدا علقمه لاندې لیکي علقمه ابن علاسه داو و اما عامر ابن طفیل او یا دا عامر ابن طفیلو دې دوو کې دغه د چې سلورم کمو نو یا علقمه یا عامرو او سناسو حشوي بل روایت کې یقیني راغلی دی چې دا علقمه دا دغه نو دا عامر ابن طفیل نو ځکه عامر ابن طفیل د دینه په خوا مړ شوی دی خیر چې دا تقسیم یو که د سردارانو له شی ورکو فقال رجل او ویل یو سړی من اصحابه چې هغه د اصحابو د پیغمبر علی السلام نو د پیغمبر علی السلام مجلس کې ناستو هغه وی سوی رسول الله چې د سردارانو لدا شی ورکاو نو د دین خو زیات حقدار منګیو کنا احق بهذا او منګ ډیر حقدار پدې منها اولائد د خلقنا رسول الله چې دا سونه دې سلورو کسانو ته ورکړه د سردارانو ته نو د دین خو زیات حقدار منګو چې منګلې را کړی و قال ابو سعید وی فبلغ ذلك النبي فبلغ ذلك نو ورسید دغه خبره شاته ورسید النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته چې دقه سي پلاني وای چې پیغمبر علی السلام چې دا دوی له ورکړه خېونه کو پکارو مونږ لرا کړی وي فقال رسول الله وتوي خدایم په خیر کې الله را باندې ادبار کوي او تاسو را باندې نه کوي الله را ته غون قران حواله کړی دی غون دین را ته حواله کړی دی په دین په ما ادبار کړی دی چې دا به زما مخلوق ته رسی او تاسو په ما ادبار نه کوي فقال رسول الله وی الا تامنوني آیا تاسو ادبار نه کوي په ما وانا امین من او زه چې یم امانتدارم دا غشه فی السماء چې په اسمان کې دغه حکومت یاتینی راځي ماته خبر السماء خبر د اسمان صباحا په سبای کې و مساء په بیګی کې الله په ما دون ادبار دی چې د پاس نه ماته پیغامونه را لیږي چې دا پلانې خبر او رسوه قوم ته دا پلانې او رسوه او تاسو په ما ادبار نه کوئ قال راوی وی فقام رجل چې ګورو فقام رجل پاسې د یو سړی اوس یو سړی دی داسې بد شکله غوندې سړی دی دا پاسې دی داسې منافق غوندې و اوس دې اعتراض کوي فقام رجل پاسې د ادرې د یو سړی او دا سړی داسې وی دا سترګې پکې داسې ننوتې وي دا ځینې سړی وي دا ټنډې بار روتی او دا سترګې پکې ننوتې وي او دا د ننګو دا ډوکې نری دا اوچت راختلیو دا ډوکې هم دا د مخ دا ډوکې هم روچتو دا دغه دا ټنډې هم داسې بار روتې وه او دا سترګې پکې دن ننوتې وي دا ډیر خطرناکي دا پکې د سروچتو مشرف الوجنتین روچتو اغاډو کې د دوو ننګو داغه ناشز الجبهه روچتو ټنډه داغه دا ټنډه هم داسې راوتلې وه او کس اللحیه ببره ګیره وه کس اللحیه ببره ګیره وه او د ځان نه داسې سړی جوړ کړی و لکه ته به دا بزرګ دی محلوق الراس خریلی شوی سرو سر بالکل په چاړه خریلی و مخلوق الراس خریلی شوی سرو او د ځان داسې بزرګ جوړ کړی هو دا لغه نه دی چې تاسو روان یې دا پنسي اوچته کوي چې په خنګرو نه لګي دا خو سنت طریقه ده سنت د غداري چې دونه دا پنسي اوچته وي چې د پاندو منس پوری خو ځنې خلک د خلکو د دوکه کولو د پاره دا چل کوي نور وی غټ بېمانه خدا پنسي به روچتي کړي د دغه ځای پورې د دې د پاره چې خلک په ما باندې د سي بني آدم ګمان کوي په منځ کې دی د غي غټ بیکاری نو دا یو سړی پاسې د دغه شکل او په چاړه باندې سر خریلو او مشمر الازار او اوچتاون کې ولنګ له لکه د نیکانو خلکو په شان دی دا لنګ اوچت کړی او د پنډو د دې منځه پورې و نو دې څه وایي اعتراض کوي فقال یا رسول الله نو دوی وی ای د الله رسوله استغفر الله اتق الله د الله نه ویریږه تقسیم کې نو په داسې طریقه تقسیم وکړه چې ټولو له شی ورکړه هلکه داس خبره صحیح ده خو چې هغه شی مشترکي او زمونږ او ستاسو مشترک شی راغی نو په کارو چې تقسیم برابر وکړو خو که مشترک شی نه وي اوس یو سړی راغی څه شی راوړو چې دا مړه یو کس له ورکه یو کس له ورکه اختیار مو ته راکی او زه یو کس ته ورکم نو تاسو په ما اعتراض کوي چې دا ولې ورکو نه نو دا غسه خمس په خمس کې الله پاک خپل پیغمبر ته اختیار ورکړیو چې ته چاته ورکه ورکا او که چاته نه ورکه نه مو ورکا و پیغمبر اسلام د خلکو د بدل بلدولو د پاره ورک نو دې سوې اتق الله د الله نه او یریګا نو قال رسول الله وتوي خدای دې په خیر کوي لکه هلاکت دې تعالی اولست احق آیانی مز ډیر حقدار اهل الارض د اوسیدونکو د ځمکې نه ان یتقیا چې هغه ویریږي الله د الله نه ولې زه د تمام باشندگانو د ځمکې نه تقوادار او د الله نه یریدونکي نیمه وی دا سړی چې دی د د نومو نافع نافع او مشهور په ذل خویسره باندې ذل خویسره ډیر خطرناک سړی و دا رسول الله د د خطر بیانوي قال دا راوی وی ثم ول الرجل بیا واپس لاړ سړی دا سړی لاړ چې روان شو واپس نو قال خالد خالد ابن الولید او وی خالد ابن ولید چې د الله پیغمبر دا خو غټ بیا دا بسړیو یا رسول الله اے دا الله رسول الا اضرب عنقه آیا زنه وهم د د سټ دا سټ ولا نه وام چې ختمې کم ریاض دا خبره ستاسو حشوی عمرم کړي وخه وجه دا غیدا ده چې ته رسول الله ته وی چې ته د الله نه نه یریږي او د الله نه او یریږه نو په دې خبره خو سړی دغه شو واجب القتل شو د قتل خو جیز دی نو خالد وی چې حضرت ما ته اجازه نه کوي چې دا سټ ته والوزم نو کله نا کله به ورې حالاتو تم ګورې چې بدنام نشي د دین په لار چې روان شي د دین کار کوي ډیر په دس کې به ژوند تیروي یو خوا بل خوا به هم ګورې چې داسې کار رانه ونشي چې زه بدنام شم رسول الله صلی الله علیه وسلم وای نه سر ته نه وو ولی په سر والو کې څه فایده ده خو لګیا دی منځونه کوي او کلمه وای نور د خدای ځان لرو کی خو کومنګ وو خلک برا پسې پروپاګاندا کوي چې وګوره پیغمبر را پاسیږي خپل ملګری وهی مړ کوي دا پروپاګاندا بشینو بیا به د دین د پر رکاوټ جوړ شي قال رسول الله وتوي لا نه تا ته اجازه نکوم ولی لعله ان يكون يصلي شاید چې دې مونږ کوي او مونږ نه خد ایمان ده نو که ایمان پکې شته او که نشته خدای دې ځان لووي خو هغه نښه خو پکې شته که نه چې مونږ کوي نو خالد صاحب خو ډیر هوښیار دی وی صاحب داسې خو ډیر منځونه خلک کوي عبد الله ابن ابي ابن سلول مونږ کوي او غټ کافر دی ماتب ابن قشير هغه مونږ کوي او هغه منافق دی نو فقال خالد خالد وی چې حضرت وکم من مصل او ډیر مونږ کوونکی یقول بلسانه هغه وی په خپل جبه ما هغه خبره لیس فی قلبه چې د پزړه کې ني داسې خو ډېر مونځ کوونکي دي په خولې کلمه وایي زړه کې ایمان ني قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وتسوي ما ته بس د دې امر شوی دی چې څوک په خوله کلمه وایي بس ما ته د دې امر نه دی شوی چې اوس د خلکو زړونه سورې کوم او پکې دنه ګورم چې اورګه په زړه کې مې ایمان شته او که نشته ما ته د دې وینا نه ده شوې نو انی پیغمبر اسلام سوی انی لم عمر ما ته امر نه دی کړی شوی ان انقبه چې زه سوری کم عن قلوب الناس زونه د خلکو ما ته الله د سینې دی ویلي چې د خلکو زړونه سوري کا او دننه پکې وګوره چې ایمان شته که نشته موږ یې زړه څه کوو په خولې کلمه وایي بس ولا اشق او نه ماته دا امر شوی دی چې زه سیرې کم بوتونهم خیټې د هغوی خیر وی ټیک د چې حالات دا تقاضا نه کوي چې اوس مونږه مړ کو بیا را پسې خلک پروپاګاندا کوي خو رسول الله ته د وحی په ذریعہ معلومه شو چې د دې سړی د نسل نه ډیر خطرناک ډله پیدا کیږي قال راوی وی ثم نظر الیه بیا رسول الله او قتل دې سړی ته دا ذل خویسرنو وی قتل دتا وهو مقفن په داسې حال کې چې دی شا ګرځونکی و سټې رسول الله ته او اپل او مخو مقفن شا را ګرځونکی و او وته وکتل نو فقال رسول الله وی ډیر خطرناک سړی دی انه بشک یخرج روبزی من زئزئ هذا زئزئ نسل ته وایي روبزي من زئزئ هذا د نسل د دې سړی نه یخرجو روبزي پیدا بشي من زئزئ هذا د نسل د دې سړی نه قوم یو قوم چې به ډېر خطرناک خلک هم دقه سه وشو بیا د د اولاد شو پاغه کې د د یو زویو هغه د خوارج نه دی خوارج فرقه دا ګنده ډله دا غي دی بیا لیډر او مشرو بنیاد د خوارجو شیخي واغه د زو کې خو ده دا به څنګه قومي وروره نو د ځانه به داسې شي نه جوړ کړي چې یتلون کتاب الله دی به تلاوت کوي د الله د کتاب د خلکو سترګو کې به څنګه وي ښه به ښکاري یتلون هغوی به تلاوت کوي کتاب الله د الله د کتاب رطبا په داسې حال کې چې خولې پې لمدی یا ژبه وایې ژبه پې لمدی یتلون دی به تلاوت کوي کتاب الله د الله د کتاب رتبا چې لمده به وي ژبه د هغوی څه مطلب د دې درې مطلبه جوړیږي د الله کتاب به وي او ویداومون علیه همیشه به وي جبه به په ار وخت کې لمدای مطلب دا د مداومت بکې همیشه والی بکې دا مطلب دی یا د دې دا مطلب چې د الله کتاب به وی او جبه به په لمدای یعنی حسن صوت په ډیر خیسته غږ به وی په ډیر خیسته غږ به وی یا دا مطلب یا د دې دا مطلب دی چې جبه به په لمدی یعنی د تجوید په دغه باندې به وي خو تجوید باندې به وي او تلاوت وکړي د الله کتاب به وي جبه به په لمدی همیشه به تلاوت کوي یا به په خسته आवाज وي یا به په تجوید باندې وي خو تجوید باندې به وي خو د دې مرۍ نه به نه ښکته کیږي ټوله به دې کونه او ریاکاری لا یجاوزو حناجرهم دا, دا تلاوت دا به تیر نشي د چمغړک د هغوی نه مرۍ څوک به د چمغړک وایي دا به تیر نشي د مرۍ د دوی نه د چمغړک د دوی نه دا تاسو چې تلاوت کوي کنه یا ذکر کوي نو بزرگان وی دا په برمزی او په ختمزی په خکته لاړ شي زړه کې ځای ونیسي زړه زړه په خوشاله شي او بیا د دې اجر او ثوابونه په بره لاړ شي هغه تحت العرش د عرش لاندې چې کم دغه ده هغه لویه خزانه ده د اعمالو هغې ته ورسي خو د دې خلکو تلاوت به په خوله کوي ریاکاري به وي شهرت به وي د دقه مرۍ نه به تیر نشم په دغه مرۍ کې به وي نه به په ښکته تیریږي زړه ته چې خوند ورکي نه به په بره تیریږي چې دغه د هغه قبلېدو ځای ته لاړ شي ټوله ریاکاري وي د دین څه مطلب دی ځنې خلک وایي اتباع الکه دا دغه د مسلمان باچا د تابعدارۍ نه به اوزي هم سیده یخرجون دوی به اوزي یمرقون دوی به اوزي من الدین د تابعدارۍ د خپل حاکم نه ګوره اسلامی باچا چې راشي کنه نو اسلامی طریقه دا سنه را چې تاسو به د اسلام د خپل وطن د باچا خلاف جلوسونه وباسئ او ارتالونه کوي او درنې کوي دا ګوره ټول د اسلام خلاف زمونږ اسلامی جماعتونه هم داسي کله به جلوسونه وباسي کله به وی درنې کو تاسو لږ د قران او حدیث وګورئ د اسلامی حکومت خلاف د کوم معمولی خبره وکړه نو سخت ګناګاری ولې دې سره حکومت خرابېږي کمزوري کېږي ته یو ډله شو هغه بل ډله شو افراد تفریح راله بار وطن ته دغه د حکومت کمزوري شو لیکن دا بېمانه نه دي دا ډله دا د خوارجو دا به د خپل اسلامی حکومت نه خلاف خلاف کیږي ریاضه هم د قصو شو چې کله حضرت علی خلیفہ شو کنه دا به ایمان نه دی دا دغه خلاف شو کله به چې حضرت علی بیان کو دی بر را پاسېدل ان الحكم الا لله فیصله نه ده مګر د یو الله ده د حضرت علی د دغه خلاف بیا وسره حضرت علی جهادونه هم کړی دي نو دوی به اوسی امین الدین د اطاعت د حکومت د اسلامی حکومت نه ځنې خلک وای د دین نه مراد دلته اسلام دی یا یمرقونا دی به اوسی من الدین د الله د دین نه او داسې به اوزی کما یمرق السهم لکه څنګه چې اوزی غشې من الرمیت د وشتلی شوی شینه الکه تاسو چې غشي باندې اوسې ولې نو دا غشې ته دونه په تیزه اوزی چې غشي پورې ګورې سوینه مینن ختی نی دقسې دوی به د الله د دین نه دقسې وځي چې اس به پورې نښتې نی نو بیا دلته سوال راځي چې زمون خو تمام اکابر وای چې خوارج نه دي بدعتیان دي خو د اسلام نه خلق نو باسي وي دا ما یو اسلامی فرقه ده نو دلته بیا څنګه دي چې دا به د دین نوځي نو ستاسو حاشوي مراد د دین نه کامل دین دی یعنی د کامل اسلام نه بدی دغه کیږي وزي خ واظنه قال ابو سعید وی زما ګمان دی په پیغمبر علی السلام قال چې هغه داسې وی یره ک الله مال موکا را کړه کنه نو زه برابر کم لئن ادرکتهم کشرما او مندل دغه ډله لاقتلنهم نزب خامخا دوی قتل کما او څنګه به قتل کم من اوله الى اخره قتل سمود پشان د قتل د سمودیانو لکه چې الله سمود قوم بالکل بیخکندی وکړه او ټوله تبا کړه د قصبه می قتل کړی وی حدثنا المقي بن ابراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر خا حضرت جابر ابن عبد الله وی امر النبی صلی الله علیه وسلم چې رسول الله حج تراغه اوس تفصیل لګرست را روان دي دا حدیث حدیث کې تفصیل نشته رسول الله وتوی علی تا چې احرام کو نو د څه شي احرام دې کړی دی د څه شي نو دی وته وی حضرت ما دسی وی چې زما د احرامي پشان د احرام د رسول الله که د رسول الله د عمره احرامي زما د عمره او کاغه د حج احرامي نو زما د حج او کاغه د قران نو زما قران خا نو جابر وای چې د دا خبره وکړه نو رسول الله وته وای چې ما ته خدا حکم شوی دی چې احرام د حج بدل کا په احرام د عمره خو که زه بدلم کم نو ځان زکه نشم حلالول چې ما سره قربانې دي او علی تا سره قربانې دي نو امر النبی صلی الله علیه وسلم امر وک پیغمبر علیه السلام علی ان علی تا چې لکه دا نور خلق با فعال د عمریو کې ځانونه به حلال کی خو ته ځان نشي حلالولې ان یقیم چې دې دې اوسیږي علی احرامه په خپل احرام باندې ته به ځان د احرام نه نو باسي دا کدا سره قربانې دي زاد محمد ابن بکر عن ابن جریش قال عطا قال جابر نو قال له النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وته وی لک بما احللت پس شی باندې تا احرام کړی دی یا علی ای علی احرام دې د څه کړو د عمره که د حج که د قران نو قال دوی چې حضرت ما چې احرام کړی دی نو بما احل به النبي صلی الله علیه وسلم په هغه چې احرام کړی په هغه باندې پیغمبر علی السلام وی ما داسې احرام کړی دی چې زما د احرامي د هغه چې د کوم شي احرام د رسول الله وای خا نو ما سره خو قربانې دي نو بس تم په دې قربانو کې یو قرباني واخله بس زبم نه حلالېږم او تبم نه حلالېږي قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم فاهدی فاهدی تم یو قربانی واخله ومکس او ایثار شه حرامن په داسې حال کې چې ته په احرام کې کما انت لکه څنګه چې مخکې په احرام کې وي قال راوی وی واهدا له علی هدیا او ورک اغتا علی هدیا قربانه حضرت علی د قردغنا د غره اوسته به قرباني هغه د ته ورکړي رسول الله ته یرا نه رسیمه خان ریاضه بس